نو څه کلم کو چې د دې نامګه جمع اقصا جوړول جمع اقصا چې جوړه هر په اول او هر ثان ته خلق شي ورته فتحه نورا او خاتم فتحه ورته نورا خاتم جوړ دریم ځای کې الف علامه د جمع اقسام راوړل چې څه دې جوړ شو رخات یا شهور په پاتې دی لکه یو یا پاتې دا بل وو پاتې دا بل څه دی لکه دا تا علامه د وحدت و تام حذف کړه او تنوین علامه د اسمه کم ته نه لري کړه ځکه چې دا غیر منصرف او چې دالب د جمع افسان کوم هر افراغ هغه تم کثرا ورکړه نو چې ته دې جوړ شو رخا یی وو رخا یی اوس د خلوصو نو رقا یې وود نه جوړ قاعده دا اوس یا را قارص د الف مفاعلون قاعده دا ده چې کله یا را چې رسته د الف مفاعلون دا یا په همدې سره بدلی یا په همدې سره بدل کړو چې دې جوړ شو رقا یې وود نه جوړ یا دی واو ته ګور واو راغی په لام کلمې د فعل کې او مخکې کې کسره او دعیه والا قاعده د سیاق واو را چې لام کلمې د فعل کې مخکې کې کسره وی واو په یا سره بدل نو راخا یو کې دا واو په یا سره بدل کې څه څه جوړ شو راخا ای یو ته جوړ شو راخا ای اوس یو بل قاعده ورته متوجه شو هغه قاعده دا ده چې حمزه راځي رسته د الف مفاعلون او مخکې دی حمزه را چې رسته د الف د مفاعلون او مخکې ثانه نو دا حمزه په یا سره بدل دا حمزه په تا سره بدل دا حمزه به سوا په تا سره بدل کړه په یا سره بدل کړه نو چې ته جوړ راخا یا یو چې نه جوړ راخا یا یو مونږ چې جمع تا جوړوله نو هر په اول او ثاني تل چې وکړه را او خاتم حرکت چې ورکړ رسته بیا کوم ځای کې الف علامت کم راوړه جمع اقصا راوړه نو راخات یا ظهور فاتی ای وزن داتا په ترې کړه کدا جمع پیسو کمین حذف کوم چې ته جوړ شو دا څه کدا کړي دا غیر مستری غیر مستری باندې ناراضي دا یا کوم حرکت کثیر ورکوي او دا وو په خپل حال باندې پرې وکړو د نتیجې ته جوړ شو راخایي ورته جوړ اوس قاعده د شرایع کوله قاعده یا راځي رسته د دې الف مفاعلون مخکې دا ونه یا په شا سره بدلېږي نو دا یا په حمزه سره بدل کړو چې راخا ایو دي راخا اوس دلته شرعیه والا قانون ورته متوجه شو چې واو راغی لام کلمې د فعل کې مخکې څه کسره وه نو دا واو په چا سره بدل کړ په یا سره بدل کړ نو چې دې جوړ شو رخائي یو دې جوړ شو رخائي اوس بل قاعده د څه قدر ته روانه ده رخایا او د ادایا والا قانون چې حمزه راځي وسته د الف نه مخکې د یا نه حمزه راځي وسته د الف نه مخکې د ثانه نو حمزه په یې مفتوح سره پدې کې دا حمزه واو سره په چا سره بدل کړه یا مفتوح سره نو چې څه دي رخا یا یو رخا یا یا متحرک مخکې په فتحه فالف سره بدل کړه چې څه دي رخا یا رخا رخایا الکفیه بنا کتن رد کتن بسوی اصل دا منګه رد خپل اصل ته چې راخي وتون سو یم جا الف علامت جمع مکسر په فتحه ما قبل درې ځکه الف علامت جمع مکسر سره د فتحه ما د ما قبل نمراو حرف کې بعد الف علامت جمع مکسر شد هغه حرف چې وروسته د الف علامه د جمع مکسر نه راغله ان دا کسره د لنړي کم کسره وکړه دا وحدت دا د وحدت او تنوین تم مکون علامه د اسم حذف دا ولې حذف تام ولې حذف برای جدیت لمن اثر تام د قحط او لوځ د جدیت نه د چا سره جدیت د تا جدیت د چا سره د جمع سره یا د دعیا والا قام کو مدینه داو په یا سره بدل شي رخا یو دي اوس دغه طریقه د تر روانه د داو سم کوي هغه دا دا چې حمزه واقع شو او صدالک د مفاعلون مقتدیانا وتر مفرد قبل الزیانه او دا حمزه کوم مفرد کې مقتدیانا نه وا او چې مفرد کوم یو د رخي وتون دی کنه رخي وتون کې دا حالت اکثر حمزه ستل نو در مفرد قبل زیاد نبود آن حمزه را بیای دا حمزه په یای مفتوحه سره بدل کړو رها یا یوز نجو یا د قال او باع ولا حمد وجنا یا مصارف ممکن چې پتو پالی سره بدل کړو چې دې جوړ رها یا مقاعده د رها یا او د ادا وا ولا خان د قاعده حکم دی وجوبي مطلب د قانون دا دی چې کله همزه واقع شي رسته د الف د مفاعلونه او مخکې دی یان او دغه همزه په مفرد کې مخکې دی یان نه وي نو قاعده دا ده چې دا همزه په یوه مفعول سره بدلېږي وجوب تکرا خایا او کچا تد شي وي چې که همزه واقع شي کله چې تلوي چې دا همدا واقعي شي په مفرد کې وسته د الف نه په څلورم ځای کې نبي دا همدا په وای مفرد سره همدا په تاسو سره باندې کې وای دا څه صورت یو صورت دا چې همدا واقعي شي وسته د الف د مفاعلونه مخکې د یاله دا همزه په یوه مفتوحه سره بدلی وجوبا او کثرت دا همزه چې دي چې واقع شي وي په مفرد کې دوسته د الف نه په څلورم ځای کې بیا دلته همزه په جمع مکسر کې په یوه مفتوحه سره نه بدلیږي بلکې دا په چا سره بدلیږي په دغه سره بدلیږي وای مفتوحه سره لکه ادا واوا چې شی واخلا ادا واوا اوس ګوره دا ادا واوا دا پسر چې شی وو ادا واپس چې ادا ایو ادا ادا وسی کدا حمزه واو واقع شي کدا حمزه واو واقع شي کوم مفرد کې هیڅ دالت نه بیا دا حمزه په قوه مقدار سره بدلږي الف چې د جمع اقسام د سره غي د په سره بدل کړ همزه سره او دا واو نه ده دا واو په خپل حال باندې چې خود سام په خپل حذف کړه د وحدت او ده نو چې شي کې څو ادا ادا ایو کې څو ادا ایو کې یا که څه د څه چې واو مخکې کې کړه راغله دا واو په سره بدل کړه یا سره بدل یا سره نه بدلو ولې نه سوزو ځکه چې دا په مفرد کې بعد الف چارون ده دا په مفرد کې روسته د الف نه راغلي دا په مفرد کې د دې چې ادا وصول ده روسته د الف نه په څلورم ځای کې څه راغله ده واو راغله روسته د الف نه په څلورم ځای کې څه راغله ده واو راغله ده لهدا د دې وجنا دا په وای مفتوحه سره منګه بدلول چې څه جوړي ادا وایو څه جوړي یا یا متعارف مقبول کی مقصود قال ولا کړی د وجه دا و یا په تاسو سره په ځکی الف سره په ځکی چې په دې جوړي آتا आवाज قانون دې درخا یا او دا ادا ولا قانون قانون حکم دې وجوبي مطلب دې دا چې هر حمزه کې واقع شوت بعد صالح مفاعلو الف د مفاعلون یا الف د جمع اقسام او متواقع قبل یا مخکې د یا نه راشي و دا مفرد قبل از یا نه بوه مفرد چې مخکې د یا نه نه نو آن را بیای مفتوحه بدل کنه دا بیای مفتوحه سره به جوجوان مگر آن حمزه چې واو واقع شو او واقع شو یا هر هغه حمزه چې واو واقع شي او در در مفرد بعد از الف سارون جا او مفرد چې رسته د الف په څلورم ځای کې بس یا چې خپل اخر کمره کا لکه شورا یوکل په شان کا قانون دویه جاری کړل دویه والا قانون جاری شو په دې کې دا رفیون او رفیون کې مسو دا اصل څه شي چلو رقوه دی واو دی کړ نو دلته واو را کوم قابلیت دا دا رفیون او رفیون دا شورا یوکل په شان کا دی نو د دویون والا قانون په کې جاری شوی دی اوس قانون دی د روحیینو او یحییتون والا قانون قانون حکم دی وجوبي مطلب د دې دا دی چې په یو کلمه کې درې یاګان دي چې په یو کلمه کې درې یاګان په دې طریقې سره جمع شي اوله یا مخمه د دویمه یا کې او دریمه یا راشي په مقابله د لام کلمې د پیل کې نو دا به دریمه یا چې واقع شوه د مقابله د لام کلمې د پیل کې دا به حضرت فاس وجوبي یا سره او کچر ته دوه یا کان جمع شي بیا حذف د یو یا جایز دی لکه سجدون کې سیدون ویل جایز دی ارجا فی سیا د یک کلمه جمع شون په هر ځای کې تدریس یا کان په یو کلمه کې جمع شي باید طور په دې طریقې سره چې اول مهمه یو په ثاني کې او ثالث راځي په مقابله د لام کلمې کې آج ثالث راحت سنت نسیان منسیا بے بیا واحد تی فرسی نسیان منسیا اوس خبره دا ده چې وو مخالفي کته ته دا وو ما قبل مضمون وي متازمه د ما قبل په تفصیل په کتلې سره او کته ته غیر د وو نو وي نو آ یا بدا یا په فشار سره بدلول شي او وو سره بدلي او وو په خپل حال باندې مثال درته څنګه لکه دغه واخله فوی یقین واخله یا قوان دا قوان چې ذکر یا قوت واخلا دته یو واو راغلی مخکې د ته تعالی قوت دی واو راغلی مخکې د ته تعالی او مخکې د دې نتیجه واو بل مضمومه نو زمه د ماقبل په کثرت سره بدل کړه نو چې چې دې شو قا او ګور په یا سره بدل کړو قا یې چې قا یو والکی قا یو والکی د تقوا او نه راغله اول واو نه مخکې دا دویم واو نه مخکې اول واو مضمون نو زمن په کسې سره بدل کو نو فا ویوان یا دویم واو په یا سره بدل کو چې څه جوړ شو فا ویان دا د کولان نه او کسه څنګه دا واو نه بل شي وی نو آ یارا په واو بدل کو دا به دا یا په سره بدلېږي دا په دا دا سره بدلېږي لکه رموت رموت دا پاتې کرامو یت رموت پاتې کرامو یت وصوره یا راغلا لیکن مخکې نه ور مضمومه نو بلکې نیمه مضمومه نو دا یا په سره بدل کړه نو چې څه دي رموت او قوا په خپل حال باندې تکلیدو لکه نه هو واخلا نه هو دلته د واو نه مخکې بل حرف مکتوب چې هغه هغه راغلی دا نو لهدا واو په خپل حال باندې رمو رما رمایا رما نو رما رمایا رمو رمو پس کی رما یو یا مصارف ما خلق مصر پالک سره بدل کو التقاط ساکنه راغله ما بین تعریف او دوه تعریف حذف کو نسیه دین رمو رما پس کی رما یا یا مصاری مقصد مفتوح قال ولا د وجنه فالق سره بدل یا اتخاذ ساکنین د وجنه الف حد سوره مثل رمتا فصل کې رما یا تاو یا مصاری مقصد مفتوح فالق سره بدل اتخاذ ساکنین د وجنه الف حد سوره رمتا رمینا رمیتا الى اخره دې کې څنګه نه کوي دا ول رمو دا رمو راغله دې رمو فصل کې رامو یو رامو یا ځکه چې یا واقع شو په اخر د فعوله کې رسته ده کوم قاعده دا ده چې یا واقع شي رسته ده فعولنا عین زمه کې دا په کوم سره بدل کې نظام یتنا ربوینا ربوتنا دا د نحو او د رقوه ولا قاعده ده چې کله یا را په مقابله د لام کلمې د فعل کې مخکې ته زمه وي نو دا یا مثال سره بدل کې کوم سره هر یا چې واقع شو په اخر د فعل کې او ما قبل دې احدا یهدی او دا رنګه باب تفعیل ده تسمیه تو سما کړه درما په شان ده یسما دا سما یسما راځي نو دا د چا په شان ده یردا په شان ده یسما کړه د یردا په شان ده ورپسې باب د مفاعله الفرمات یو بل سره وشي وکړ راما راما درما په شان ده او یرما د یردا په شان ده والولایت الطارقه پر خود داشتن و نزدیکتن و نو یو سړی کار خپل کول او خپل برداشت کول او په معنا د نزدیکتن سره راځي ولا کرنا ته دعا په شان ده ولا یلی یلی د یلی په شان ده ورپسې مزید دې راځي الاشا و چکم ا اوسا اوسا گردان د دعا په شان ده ختم شد ابواب لففین او شروع شد حمزه محمود او دا لفف او ابواب بابونه ختم شو اوس محمود الک ابواب ابواب شروع نو قاعده دا, دا یا خذو ولا اغشو من ولا قاعده دا قاعده حکم دی جوازی مطلب دا قاعده دا دی ګوره حمزه ساکنه او مخکې متحرک حمزه ساکنه او ما قبل متحرک دي قاعده دا ده چې همزه په جوازه د ما قبل حرکت موافق بار په لږ سره بدلږي اسانه خبره همزه متحرکه هم همزه ساکنه مخکې متحرک هر هر حرف کې متحرک نو دا همزه ساکنه به د ما قبل حرکت موافق حرف په لږ سره بدلږي څه مطلب ها یا زیبون دا په تفصیل کې و زیبون حمزه ساکنه مخکې کې کثره و او یا سره بدل کړو چې دې جوړ شي او یو شرط کې دی چې الک دې ته د حرکت ورکول علت نه موجود دې ته د حرکت ورکول علت موجود یا حرکت ورکول یا په هر کې د سره نه بدلی لکه یا ام یا ام فاصل یا اف اوس څنګه تاسو نه مخکې چې فتحه او دا قاعده خدا ته قاعده کې چې پالي سره بدل کا یا مو بدل کا معنی لیکن نن تر همدې پر حرکت ورکول سبب موجود دی دا اول من حرکت هم همدې ته ورکا اول من په ثاني کې مقام سره چې څه جوړ شو یا هم یا قانون دې دا راسونو دیونو اصول والا قانون حکم دې جوازي مطلب د فائد دا ده ار حمزه ساکینه ار حمزه ساکینه مظهر مظهر څه معنی دی مدغه معنی چې ما قبل التارک باشد ما قبل دې نه حق التارک حمزه در دیگر کلمه ما یسوی حمزه یا خو دې نه مخکې بل حمزه راځي په بل کلمه په یو کلمه ولې که په یو کلمه کې په همزه راځي بیا د عامه نه ولا کړي همزه د دغه کلمه ما سوای همزه ما سوای د همزه نو مطلقاً دا همزه به ساکنه چې په بل کلمه کې راغلي وي دا کې حساب کوي لکه چې همزه د ذکر کلمه مطلقاً چې په بل کلمه کې راغلي لکه الذي اتمنا الذي الذي اتمنا دا په کې څه ولا کړه الله جئت من ده دا فصل کې الله د حمزه ساکنه ده مخکې چې کثره ده خدا کثره په کې کې راغلي ده په بل کلمه کې راغلي حمزه د ذکر کلمه یا حمزه په بل کلمه کې ما سوای حمزه ما سوای دې حمزینا مطلقاً دا حمزه مطلقاً دا معنی چې هغه کلمه واحده کې متعدد ان حمزه ساکنه ده حمزه ساکنه با په وخت حرکت موافق حرکت ما قبل سره په ملت سره په دې کې واده او شرط دا د باعثي تحریک موجود نه باشه چې د حرکت ورکولو سبب قاعده د ا معنا د امنا اماما والا قاعده د قاعده حکم دی وجوبا مطلب د قاعده دا دی چې کله اتوهم جلد وهم جلد ارا حمزه ساکنه مصارف چې ما قبل چې مخکې د لینا بل حمزه متحرکه وي اذان کله حمزه دغه کلمه بل کلمه کې متغه حمزه ساکنه را دغه حمزه ساکنه موافق د هر ملت موافق د حرکت ما قبل سره په ملت سره په دې وجوبا دې د پر اکا شرط دی چې باعث تحریک شمول نه باشا دې ته د حرکت ورکولو سبب نه وي کچه ته ته د حرکت ورکولو سبب موجود وو نو بیا ورته حرکت ورکو مثال د څه دی لکه اعم اعم پاتل کیږي چې اعم بعد سره له اوله متعلق ثاني ساکنه قاعده خدا ته قاعده کې ثاني دوبر باندې سره بدل کا لیکن د ثاني همزه ته د حرکت ورکول علت موجود دی نو د دې وجنه اول چې حرکت همزه ته ورته او وینو په دې کې مضمون اعم اگر حمزه اول حمزه وسله باشد و بیا فل فرض اول حمزه وسله وی نو دا ترجه کلام نی افسد دا په ترجه کلام کې شي کیږي ورځيږي و حمزه ثانیه او دویم حمزه په خپل صورت کې واپس راځي یعنی دا معنا په حرف علت نه راځي نو اعلی کمثال به څنګه لکه عام نه ده یا د چې واخلا او نه ده لیکن کلو مور کې دا د دې نشار خپل پاسل کې او اقلو مور پاسل کې او امر خپل پاسل کې څه یو قاعده خدا ته قاعده کې ثاني 50 سره بدل کړه او سره بدل کړه لیکن دلته خلاف کې یا څوړه هم دې حضرت شي می یارون دا ماده می ارون حمزه مفتوحه مکه چې کسره او بیا تر بدل کړي می یارون قاعده د یوالون او د میرون والا قاعده د قاعده حکم دی وجود جوازی مطلب د قاعده دار هر حمزه مفتوحه هر حمزه چې مفتوحه وي چې ما قبل مکتوب یا مکتوب بشر مخکې د دې نظم یا کسره وي حمزه ترتیله کلمه یا حمزه راغلی په بل کلمه کې سوا د حمزینا مطلقاً حمزه مفتوحه مطلقاً بدا حمزه مفتوحه لکه مثال د څه چې په بل کلمه کې راغلی غلام احمد حمزه مفتوحه د اخر کې زمه ده جایز چې دا حمزه په اور سره بدل کی څه وایي لکه غلام واحمد غلام واحمد ویل جایز دی یا به غلام احمدی کې به غلام احمدی وجه دا د ذکر کلمې مثال حمزه مطهره په وخت کې موافقه فعلت حمزه مطهره موافقه د ما قبل فعلت سره په ډول جایز دي ورپسې قاعده د جائز او د اواز ولا قاعده د قاعده حکم دی جوازي مطلب او مقصد قاعده ده قاعده د اواز ولا قاعده د قاعده حکم دی وجوبي مطلب دې قاعده دی چې کله په هم کې راشي او غاړه متحرک وي کله چې په هم کې راشي او غاړه کې څه وي متحرک وي اوس ټول کایو پکې مقصوره نه و نو ثاني پیاس سره بدلول کیږي دي کایو پکې مقصوره و ثاني د پیاس سره وجوبن بدلي او کایو پکې مقصوره نه و بلکې غاړه مقصوره وي یا یو مقصوره و یو مقصوره نو ثاني د قوت سره بدليږي امرو او امرو باندې راغلي دواړه متحرک وي او یو پکې مضموم او یو پکې مفتوح هوا مقصوره پکې نه و نو ثاني پکې چې اقرار لکه یا سره بدل کا او سره بدل کا نو و ملو لیکن علاقه او اصل نو هم پکاره چې دا ثاني په چا سره بدل چا سره بدل او اصل و سره ځکه دوه متحرک راغلی یوم پکې مکسوره نه ده قاعده خدا تقاضا کې چې ثاني و سره بدل کړي نه دا بدل شي نه دا هي جواب دا دی دا شاید قاعده د جائز او د اوادم ولا قاعده حکم دی وجوبي مطلب دا دی اتو اتو همدا متحرکه چې کله دوه همدي متحرک جمع شي وهم کې راغلي یو پکې دوه متحرک دي یو پکې مکسوره ده نو دلته جوازن دا ثاني په یا سره بدلېږي ائمه ویلم چې او ائمه ویلم چې دي یعنی دې کوي جواز واګر هیڅ یکی مکسور نه باشه ته یو پکې مکسور نه وي ثاني راباو بدل کنا ثاني په هغه وو سره بدلي وجوبا مگر او اصل چې دا شاذ دی قانون دې یصل ولا قانون قانون حکم دی الکا جوازی مطلب دا دی چې کله حمزه متحرکه راشي او مخکې ته حرف صحیح ساکن وي نه حمزه حرکت په معقبه تور کولای شي جوازا او حمزه به حذف کیږي لکه یسالو دا یسالو اغلا یسالو کې حمزه متحرکه مخکې ته حرف صحیح سین دی دا ساکن دی جایز دی چې حرکت د حمزه سین تور کې او حمزه حذف کیږي څنګه وایي لکه یسالو او ساکن مصدر ما قبل د دین متحرک وي او دا د چې مخکې د دې بیا تسجیل نه وي دا رنګه مخکې د دې بنونو انفعال نه وي مخکې د دې نه په واو او یا مت زائده په یو کلمه کې نه نو دا شرطونه چې نه وي نو بیا علاقه حرکت دې ورکول دي چې دي قانون دې اصل والا قانون قانون حکم دې جواز مطلب دې دا دی هر حمزه متعلقه چې حمزه متعلقه نه اعتراض راغلی ساکن یا اخذون ما قبل الساکن مخکې چې ساکن وي اعتراض سره راځي مخکې چې متعارف لکه تعالی واخله یا تعالی واخله مظهر به مضمن چې سره اعتراض راځي تعالی قابل هر سر قابل حرکت بشه دا مخکې هر پر صلاحیت چې شي بیا لکه حرکت لري یعنی مخکې چې الف چې قابل حرکت لري سوا یا تفسیر سوا د ثان لکا یا تفسیر لکا او پای انسو کې د حرکت نه بسوي بلکې د حمزه په یا سره بسوي ونون انفعال سوا د نون د انفعال نه ځکه سمه کې د نون انفعال نه تم بیا شي کېږي الکا حرکت حمزه ما قبل تنور کې ځکه ان نون د انفعال ساکن مدې وواو او یای متا سواد واو او د یای مکان کما چې واو متا او یای متا لکه خطیئه یا مقروءه کې على کده تواو متا او یای متا د خپل نقل کې د خپل قاعده د خطیئه والا دا یو کلمه په یو کلمه کې راځي نو قاعده دا ده چې حرکت دې همدې په ماقبه تور کول کېږي توازن او حذف او د همدې راځي وجوبان لیکن مرأه شاذ خلق مرأه شاذ اعتراض ور دي کله حمزه راشي نو څه واوي یا حمزه راشي نو څه د ای یس وا وا مثلا مثلا زیاده یا رسته د یای مثلا زیاده نه نو په دې درې وړو صورتونو کې حمزه په فهمدي څه دي حرف ما قبل سره ګرځول جائز ادغام کې واجب دی رسته د یای تفسیر نه څه ده لکه او فیسون دا پاتې چې او فیسون وو حمزه را رسته د یای تفسیر حمزه په یا سره بدل قیام په یا کې مدغم کړم چې دې نه کوو او فیسون قانون دې د قطعیت او د مقبولیت والا قانون قانون حکم دې اصولي مطلب د قانون دا دی هر حمله کې واقع شوه دا هر حمله کې واقع دي دې تفصیلنا یا څه دوا او دې مطلب دا کنه د دې کلمه په یو کلمه کې آن حضر الاسم ما قبل سره حمزه و فهم ما قبل سره په دې جوازن او بیا په امام کې الکا ورپسې الکه قانون د تقرا یون والا قانون د قانون حکم دی وجودي او مطلب او مقصد د قانون دا دی چې کله د اسلامي شي الکه چې په هم دې جمع او په دې یو کلمه کې جمع شي چې هغه موضوع علی تفعیل نه وي په هم دې جمع شي او په دې یو کلمه کې جمع شي موضوع علی تفعیل ګره یو موضوع علی تفعیل کا یو غیر موضوع موضوع علی تفعیل دا معنی او اول حرف ساکن ثاني متحرک نو دا ثاني په بیا سره بدلی لکه قراء یون دا قراء یون دا فاصل کې قراء اولو قراء وهم قراء او دا موضوع علی تصدیق نه وي واجب چې وځه کول دي د څه د پاره نه وځه کړی لکه مشدد نه وځه کړی نو ثاني په یا سره بدل کړ قراء قراء یون ارجو همزه کې جمع شوت وهم دې جمع کې دا کلمه غیر موضوع علی التفرید پس یو کلمه کې چې واضح وځ کړی نه دي تذیب یعنی مشدد نه دي وځ کړی او اول ساکن ثاني متحرک اول حمزه متحرک اول ساکن ثاني متحرک ثاني په بیا سره باندې ورپسې قانون د ساله ولا قان د قانون حکم دی چې ساله کا جوازي مطلق او مقصد د قانون دی چې کله همزه متحرکه منفرده راځي او معقبه د دینه هم متحرکه نو دا همزه حرکت معقب سره فارفله سره بدول جایز دی لکه تا اعلی چې همزه متحرکه مخکې ته فتحه دا پالی سره بدول جایز دی څنګه وایي لکه صالوي او بعضی په نس باندې کې بین بین قریب دی چې همدا ادا کې په مابین د خپل مقصد کې او په مابین د مقصد هغه هر کله چې حرکت څنګه پیدا کیږي دا هم دی یعنی دلته د همدین علی پیدا کی همدا په خپل مقصد او په مقصد علی د دې مین چې ادا کې دا بین بین دی قریب دی او کله تین حرکت چې کوم هر کله پیدا کیږي او د همدې په مقصد کې ادا کې دا بین بین دی هر حمزه متحرکه چې منفرده را هر حمزه چې متحرکه او منفرده وي ما قبل د دین هم متحرک مدا حمزه به حرکت موافق حرکت ما خبر سره پار پیلر باندې بچي کی دوازه په انتباه ورپسې قاعده ده د سویلان د محتاجین والا قاعده او قاعده حکم دی جوازي مطلب د دې قاعده ده چې کله حمزه منفرده مصوره او ما قبل د موضوع مې نو دا ځای چې دا دا ما قبل همدا منفرده مصوره ما قبل حرکت د مضمومي او یا چې مثال سره چې همدا منفرده مضمومه روسه د تکرینه نو دا حمزه په وو سره بدلول او بیا سره بدلول جایز مثال په تور باندې لکه سو ویلا دا سو ویلا د پاتل کیږي چې هو سو اله وهمزه راغله او مکسور ارسته کوي نو دا همدې بدلول په وو سره بدلول چې دي جایز سو ویلا مستهزئون دا پاتل کیږي چې مستهزئون همزه مضمومه راغله ارسته د تکرینه دا بیا سره بدلول نو قاعده دا ده چې همزه مقصوره را تلوسته د تمنه نو دا په اور سره بدلول دی حمزه مضمومه را تلوسته د تکلینا نو دا بیا سره بدلول دی هر حمزه منفرده چې مقصوره وي او وخت ته حرکت مضمون یو یا هر حمزه منفرده چې مضمومه وي او رسته نتیجه راځي دا حمزه رسته د تکلینا راځي نو په اول صورت کې په وو سره او په دل سره صورت کې الګ په یا سره بدلول کېږي الګ څه ولې دا فرق نور پس نه الحسن ولا قاعده د قاعده حکم د جوازي مطلب د دې قاعده دا دی چې کله همزه وصلیه مفتوحه باغی باندې همزه د استفهام داخل شي نو دا همزه وصلیه په لاره بدلول جایز او خپل په مدل کې چې لکه دا فالس سره بدلول دا چې واجب دي لکه الحسن الحسن دا الحسن دا الحسن دی همزه وصلیه